والحمد لله رب العالمين تیر شوی سبق کې د الله رب العزت صفات دا الحمد نواخلا دا الحمد نواخلا د مالک یوم الدین پورې د الله صفات بیان شو وسی ور پسې ذکر کو ایا کنا عبدو و ایا کنا استعين ربط د مخ کی سره سو مخ کی د الله صفات بیان شو چې بندا د الله صفاتونه او پیجنا کله چې تا الله او پیجندو نو بیا چې ته د هغه عبادت کې نه هغه عبادت به دي د الله په دربار کې قبليږي او که الله دې نه پیژندلې منځونه کې روزي نيسي عبادتونه کې کاغه مالی عبادتي کاغه د جبي عبادتي کاغه د بدن عبادتي او چې الله دې پیجندل نه عقیده دې د توحید نه عقیده دې صفا نه نو هغه عبادت هغه ځان کړول هغه ځان ستړی کول هغه عبس دی او باغی باندې تا تاجر نه ملويږي دغه قرآني کریم کې راځي عملونه به کړی ناسبتن ځان به ستړی کړی په دنیا کې څنګه به ځان ستړی کړی وی دو سو رکات نفل کوم ها او یو لاک پیری وظیفه ویم دومره دومره وظیفه را ته چا خو الله دا نعم الله ته چا خو الله تهجد را نه چرته نه دی قضا شوی مونږ را نه چرته نه دی قضا شوی عاملۃ ناسبا الله وی عملونه به کړی ځان به مستړی کړی لیکن بیا مخ کی څه وی تسلا نارن حامیه تسلا نارن حامیه داخل بشي اورتا حامیا چې هغه بل کړی شوی اور دی بل شوی اور دی هغه ته به داخل شي دا ولې عملونه یې کړي وو خو الله یې نو پېژندل نو عملونه یې کړي وو ځان یې ستړی کړی وو خو عقیده د توحید نوا داو ربط چې مخکې د الله صفات ذکر شو الله په جنا وس دل تعلیم درکې چې د الله صفات الله رب رحمان رحیم مالک په دې صفاتونو کې به د الله سره بل څوک شریک نه جوړي نو اوس مسله د عبادت ذکر کړي ایاک نعبدو مسله د عبادت ذکر کړي چې په عبادت کې هم د الله سره بل څوک شریک نه جوړي عبادت بد الله کې خالص یوازې ایاکا ایاکا څه معنا ده خاص تا عبادت کو منګه خاص تا عبادت معنا بے انتہا عاجزی کول بندگی کول عاجزی کول او عبادت دا بدن د بدنوم کې دی شي بدن عبادت دی رکوع دا سجده دا طواف دی پدې کې فرض عبادت سنت عبادت واجب عبادت مستحب عبادت ټول پکې راغلل دغه رنګي یو زنانه قران لراځي دا یو یو قدم غستل دی ته وی بدنی عبادت بدنی عبادت بدن ستړی کی د الله د کتاب د پاره مازغه ستړی کی ځان ستړی کی بدنی عبادت ایاک نعبدو یا الله زچ دا ځان کړوم ستا د دې کتاب د پاره د ذکر د پاره یا الله دا صرف زه تعالی کوم ستا د رضا د پاره کوم یا کنعبدو جب عبادت دې په جب قران وای الله کتاب وای ترجمه وای ذکر کوي تلاوت کوي نو دې ته وایي د جبې عبادت په جبه باندې د الله ستاینه کوي د قران درس کوي د الله د کتاب بیان کوي د الله د توحید او د الله د قران تبلیغ کوي دې ته وایي د جبې عبادت مالی عبادت د مال عبادت د الله په نوم باندې ورکړه کوي دا زه د الله په نوم باندې کوم د الله په نوم باندې خیر خیرات کوي ورکړه کوي دې ته وی مالی عبادت نه ایاک نعبدو یا الله زما دا ټول عبادتونه با صرف تا د پاره د بل چا د پاره با نه ایاک نعبدو وګوره په دې ایاک کې خاص تا عبادت کو منګا خاص تا عبادت کو منګا لیکن کې سره وي کې سره دا سی وي چې الله زستا هم عبادت کوم یا الله زستا هم عبادت کوم دا صحیح نه راځي ولې مطلب دا چې ستا هم عبادت کوم نو یعنی مطلب دا چې د نور به هم کوم د نور سرم کوم او چې دی وی ایاکا څه مطلب شو چې خاص تا کوم د بل چا نه کوم د بل چا نه کوم د الله سره په عبادت کې نه برداشت کوي هغه هغه الله خپل ځان سره په عبادت کې بل اړو برداشت کوي نو علماء د دې یو مثال ذکر کړل لکه یو سړی دی پور تراشي او خزه وته وی یې سړیا زستام خزایم دا څومره سپکه خبره ده زه ستا هم ښځه یم دې مطلب څه شو مطلب دا چې ستا هم یم او نورم یم او چې وایي زه صرف ستا یم مطلب دا چې په ما بل چا بل څوک زه نه پېژنم ایاکا نو بندم په دې منس کې اقرار کوي ایاکا ایاکا نعبدو یا الله زه صرف ستا پیجنم یا الله په عبادت کې په بندګۍ کې زه ستا زه صرف ستا پیجنم بل څوک نه پیجنم اواز نه راځي په وی چې ګوره خدای پاک ستړي شو هو یو خبره ښکاره ده نو بل به کې پټه ده یا کا خاص تا خاص تا عبادت کو منګا د بل چا د بل چا نه کو بل څوک نه پیژنو یلا په عبادت کې موږ صرف تا پیژنو بل اډو پیژنو نو عبادت بل اسړه بل چا لکې دا کې دي شي دې وجنه قران چې وګوري کنه قران کریم کې الله پاک کله چې د عبادت ذکر کوي زیات تر دا آیتونه راغلي دي وګورئ سورته زمر الله دې په قران مونږ پوه کی سورته زمر وګورئ آیت نمبر 2 23 و 12 د ایاک دا خبر الله په قران کې په بل اندازوم بیان کړل مخلصا خالص عبادت کله په سورته بقره کې وایي وګورئ سورته بقره قران ناشنا کتاب دی کنه تا پوګی تا په زور زیر پوګی دا خبره کوم د ایا کا پوری ایا کام خاص تام آیت نمبر 100 ونحن له مخلصون او مونږ یو خاص الله لره بندگی کوونکی الله لره عبادت کوونکی مخلصون خالص بی ملاوت ببکی نه هغه سورته زمر پای کې بیا ګورئ سورته زمر بیا سورت زمر آیت نمبر گیارہ آیت نمبر گیارہ بھائی جی چلو شو بیا آیت نمبر گیارہ قل انی امیر تو مخلصا خالص داغه د بار عبادت نو ایاکا سمانه ده خاص تا او دلته وی مخلصا خالص د الله د بار او الته وی ایاکا خاص تا یا الله زب عبادت کوم ایاکا خاص تا بل څوک به پکې شریک نه پیغمبر به پکې شریک نه ولی به پکې شریک نه بزرگ به پکې شریک نه صرف او صرف ستا بندگی به کوم انسان الله پیدا کړی د دې لپاره دی چې به بندگی کوي د چا بندگی به کوي د الله بندگی به کوي د الله لکه وګورئ سورته زاریات سورته زاریات ناشنا کتاب دی ښا قران څومره په زور زیری منګه په وکړیو بیا منګه عبادت کې د الله سره بیا منګه نور شریکان جوړو بیا هم زمونږ عقیدې سمې نه دي دا ولې دا قران نه لري یو کنه آیت نمبر 56 ویشتم سی پارا 27 او پارا سورۃ زاریات اخیر ده ما ندی پیدا کړی پیریان او انسانان الا لیعبدون مگر د خپل عبادت د پاره مگر د خپل بندګۍ د پاره زما بندگی وکي د بل چا د بل چا بندگی بنه کوي د بل چا عبادت بنه کوي بندگی وکي نه صرف د الله دیو الله بندگی وکي دیو الله عبادت وکي نو ته په مونږ کې وې ایا کنعبدو وای کنه ایاک نعبدو یا الله زوا خاص تا بندگی کوم تا بندگی بکوم تا عبادت بکوم د بل چا عبادت بنه کوم نو څوک چې وي زه په علم باندې عمل نشم کولای نو دا موږ خو ټول عمل عمل لې مونږ کې ته د الله سره لوس کې کنه بیا مونږ مکوا بیا مونږ مکوا دکه چې په مونږ ته عمل تا په خپل وی چې زه به عمل نشم کوله بیا مونږ مکوله مونږ خو ته د دې لپاره کې مونږ د دې لپاره کې یا الله چې په دې مونږ کې زه سوي مزب پاغي عمل کوم دې ده کنه مونږ دې لپاره کې چې په دې مونږ کې دې سره ما ولې کباغي عمل نشي کولای او ته مونږ کې وکیدا کته وې چې زه په مونږ کې سویم زه باغي عمل نشم کولای زه بیان لا نشم راتلې زکه چې بیا عمل نشم کولای زه قران نه ویم زکه چې عمل پې نشم کولای نو بیا مونږ مکوا ځکه چې ته زه په عمل نشم کوله اوس به ته چې دا خبره تا وکړه استادجی تا چې دا خبره وکړه چې مونږ مکوا لکه اوس ته مونږ د مونږ نم منکر کې مونږ د مونږ نم منه کې نه ما سره دلیل لې وګورئ سورته ماعون الله اکبر سورته ماعون ته په مونږ کې یا الله ما ته قران وخا یا الله په قران باندې می مضبوط کا په قران می کلک کا ته قران په لار می روان کا نامل خو پته نه کې نه الله وی داسې من گزار دی تباہ او برباد شي ته ته الله خیری کړل کم زنانه چې وای چې زه بهله عمل نشم کوي ته مونږ مکه و چې ولې دایت وتراوړو د سورته ماعون ده شیطان څومره خلکو ته ناشنا ناشنا خبرې خې کنه خو الله پاک هم داغي جواب کړی دی شیطان به خبره کوي تا ته به خوره کوي او الله به داغي جواب کړي او دا خبره د اوسنۍ زمانه د خلکو ده کنه او جواب الله کړه کړل دا خبره اوس تی خلکو ته شیطان خو دل کنه یو بل وی اکثر زنانه وی جنکی وی دا خبره وسنۍ ده او جواب الله کړه کړل سوار له سو کاله مخ الله اکبر ایا کنا عبدو ته په منځ کې د الله سره وعده کین ته په منځ کې د الله سره لوت کین ته سوې ایا کنا عبدو یا الله خاص تا عبادت کو منګا کاغه عبادت د بدني کاغه د جبي کاغه د مالی یا الله دا زب صرف تعالی کوم بل چالبا نکوم صرف تعالی به کوم تاسو سره به پدې کې بل څوک شریک نه جوړوم ولې قران کې الله په بل ځای کې وایي سورته نساء وګورئ ایاک نعبد امون وایو کنه دا بار بار ځکم چې دا سبب په پیاچی ایاک نعبد یا الله خاص تا عبادت کو منګه یا الله خاص تا عبادت کو منګه د دې تفصیل قران نورم کړل وګورئ سورته نساء انزم سپارہ آیت نمبر 36 آیت نمبر 36 دلته څه وایي واعبد الله واعبد الله عبادت کوي د الله التوی نعبدو عبادت کوم ستا دلته وی واعبد الله عبادت کوي د الله ولا تشرکو به شیئا لیکن یو مهرباني وکي یو خیال وکي یو احتیاط وکي ته ولا تشرکو به شیئا او د الله سره په عبادت کې بل څوک شریک ما جوړوي یا کنا بودو یا الله مون خاص تا عبادت کو د بل چا کاغه عبادت د جبي نو په دې جبه مونږ صرف یو الله تعالی مدد شوایو په دې چې به موږ صرف یو دی الله صفاتونه کو کاغه عبادت د بدني عبادت د بدني رکوع دا یو الله لبه کو سجده دا یو الله لبه کو طواف دې د یو الله د کور به کو د بل دې منه کو مالی عبادت ده دا الله په نوم باندې باور کړ کو د باباګانو په نوم باندې د لوی ځوان په نوم د پلانی بابا په نوم دا نه نه نه دا باندې کې خیر خیرات بکې د الله په نوم او کستا کور د چرته خوراک راغې دا چې سراغلل او تا ته پته و چې دا خلک مشرکان دي د بل چا په نوم باندې ورکړې کوي خبردار دا کار باندې کې هغه نه بزان بچ کې ولې قران ویلي دي دا حرام دي هغه خوړل حرام دي د خنزیر د غوخه نه زیات پلیت دی هغه د خر د میچازونه غولنا زیات پلیت دی غند دي اته هغه خوري نو ایا کنابودو یا الله خاص تا عبادت کو منګا خاص تا عبادت کو منګا یعنی تا سره په عبادت کې بل څوک شریک نه جوړاو الله سره په عبادت کې بل څوک شریک نه جوړه ولا تشرکو بی شیئا خبردار نو چې دا موږ کې توې دا الله وسکه کنه کې په دې به بیا عمل کوي که نه اوس یو زنانه دا وایي ویره وي زه عمل پې نشم کولی مطلب یا که نعبدو وایي عمل والا واورې ښه څوک وایي که نه عمل نشم کولی د هغو په خدمت کې دا خبرې کوم څوک وایي که نه چې زه عمل نشم کولی مطلب دا چې زه یا که نعبدو وایم او عمل په نشم کوله نو د الله الله رب العزت د داسې منګزارو په باره کې څه وي وي داسې من داسې منګزار دی تباہ او برباد شي ولې قران ته دوی عبادت به صرف دیو الله کې وته زه په عمل نشم کوله مطلب دا چې زه به کله د بنده عبادت هم کوم قبر عبادت بم کوم د ولی قبر ته بم سجده کوم د الله نه سیوا د بل چا عبادت بم کوم نو دا خو به ته مشرک شوي او د مشرک یو عمل هم د الله په دربار کې قبول نه دی عمل نه کوون کې په دنیا کې څوک دي مشرکان دي منځونه کوي عمل نشي کولای موحدین به داسې خبرې نه کوي مشرکان دي چې هغه داسې خبرې کوي الله دې موږ داسې خبر نه وساتي او چې څوک داسې خبرې کوي هغه له پکار دي د اخیرنی صورتونه اخیرنی درې سورتونه دا سحر ماخام دا وای بلکې د هر مانځه نه بعد وای او ترجمه یې مزده کوي ترجمه یې مزده کوي د دې دا ترجمه یې زده کوي او بیا وای او په دې لاس چوب کوي په پوره بدن راکاږي ترجمه کې چاله نه ورتي خیر دې دغه دې زده کی په دې نیت باندې چې دا یو علاج دی زما دغه خو د شیطان قسمه قسم وسوسه اچي او چې کم انسان په زړه کې د الله د کتاب مینه او د شیطان په وسوسو کې ناراضي د شیطان د وسوسو نه محفوظ یو بچي د کار سمرم تکلیف کی د کار سمرا په مصیبت کې خدای وایي زه قرآن نه پرېدم دا به تر مرګ پورې زه په دې کتاب باندې مرم زه په دې عمل کوم کار څه چل کیږي زه پرون نمنګ پریم شاه کالونی کې وادو عمل دی ته وای څوک په عمل کوي هغه دا داغه کورنۍ چې کوم دا هغه ټول داغي خلاف شو او تاسو پکې دا نه کوي یو نو چا په گاډي کې ټیپ ولګاو صرف د شرارت لپاره نو هغه بیا خدای پاک ناکام کړو هغه چې چا شرارت کو دا چې په حیا او په عزت باندې په کلی طریقې سره سنت مطابق واده وشو دو بیانونه پکې زما وشو د واده په شپه او د ولیمې په ورځ بیانونه پکې وشو باقی د زنانو ته ویل شي چې وخت کې دی د الله کتاب ته وخت کې دی دې ته عمل وي څوک چې عمل کوي خدای پاک ولا توفیق ورکړي الله دې موږ ټول له داسې توفیق راکړي چې موږ سوایو چې بیا باغې عمل هم کوو ولې بل یو آیت واورئ دا د منافقانو صفت ده چې څوک یې په علم عمل نشم کولای قران کریم کې الله وایي ویلی ما تقولون ما لا تفعلون دا په جبه سوای او دا کوي څه دا به نه وایو بلکې دا به وایو چې الله تر له توفیق راګنو لا حول ولا قوت الا بالله دا وایي په دې وسوسو کې او په دې کې چې څوک مبتلا وي توبه دی وباسي الله نه دی ویریږي ولې هغه ځان په دې بیغم کړل ځان په دې دمه کړل چې بس به دغه باندې کوم او جو بس خځې بم دوباره بیا ما ته وینا نه کوي زما کوټ په دې طرف به بیا نه راځي چې را پلانې وي چې ته په عمل نشم کولای په ما پسې بیا مرزه ښه به په ما په سوال جواب مکوي نو زه تاسو ته دایم چې هغه ته وایا چې ټیک دا تا خو دا خبره وکړه خو تا وې چې ګوره بیا ما به سرانه شي ګوره زه مسلمان نه یم ښا زه انده وایم ولې مسلمان معنی څه ده دا الله او د رسول حکمونو ته غاړه خودون کې مسلمان معنی دا د الله د کتاب حکمونو ته غاړه خودون کې د دې سوي ما په بیا ما راځي ته ما زنده وایم زه مشرک یم زه سیک یم زه خو يهودړ یم زه خو عیسایان یم واپس ګور بیا را نشي وای خا خا سیدا مونږ ته څه پتا و چې ته اینده وې مونږ خو وی چې دا چتا نوم دې د مسلمانانو دې نه دی وجه نه مونږ دوک شو مونږ توبه ده خپ دغه الفاظ وته وای په دې الفاظو وای شوې نه بم ځان ته به کته پورته ګورشي دا مې سوې ته خو مال دې ویل نو پکار چې ته په عمل نشم کوله ګوره عمل خو به اوس که یو هندو دی هندو ته څوک دې ویلې شي چې راشه قران ته ها د دعوت په نیت وته ویلې شي چې راشه قران ته په دې نیت باندې چې قران واورو ته مسلمان شي لیکن هندو ته څوک یې ودرېږي په مونږ باندې الله دې په موږ ټول رحم وکړي دا چې خبرونه دې الله موږ ساتي په دې خبرو ځکه په دې په دې زمونږ په دې ایریا کې هر طرف ته چې ګوري ډیر دي چې دي اکثر زنانه بس په دې ځان خلاص کی نه ډیر وخت نه زدا خبر اورم او زما دا خیال وای زه په دې بیان کوم نو په یا کنا بده کې دا په خپل راغی یا کنا بده کې بلکې په منځ کې په ټولو کې په ټول منځ کې چې وګوري ته دغه به ګراغ لل کنه الله دې موږ داسې خبرونه وساتي او څوک چې داسې خبرې کوي هغه پوه کوي او دا بیان وته زما ور واوروي او کله چې لیکلی نو وخای وتا د آیتونو وتا وخای د حواله وتا وخای الله پاک دې زموږ ټول ناراضي شي او الله پاک دې موږ داسې خبرونه وساتي او هغه خياران وي وی عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جهنم بھی کته عمل نشم کوله نو عمل مطلب د شیطان په خون عمل کوله شي کنه عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جهنم بھی نو بیا بل څه نو الله دې په موږ ټول رحم وکړي واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین